دې نه مخکې د ثلاثي مجردو د مصادر او اوزان څلور څلور تاسو ته په شعر کې هغه مصنف ذکر کړل هغه وزن او موضوعات دواړه درته ذکر کړل نو دا ټول دانه دي خو یو حدا پورې دغه نظم کې چې څلور سلوي راغلي او هغه دغه نور مصادر د دې هم زیات چې رسولاتی مجرد او فنور اوزان سره هم راځي وستلته په دې عبارت کې فعالتون د رسولاتی مجرد په دې ځای کې مصنف چې د فعل په یو ځل واقع کېدلو باندې دلالت کوي په تعداد د فعل باندې دلالت کوي یا د فعل په یو ځل واقع کېدلو باندې دلالت کوي هغه ته ویل کېږي مصدر مره ذکر مره معنا هم د یو ځل یا کرت دا معنی ده نو مصدر مره هغه مصدر ته ویل کیږي چې هغه د فعل په یو ځل واقع کېدلو دلالت او بیا مصدر مره د ثلاثي مجرد نه هغه په وزن د فعلون باندې راځي مفتوح الفاء فاء کلمه هغه مفتوحه وي فعلتن لك ضربتن د ضربت معنا دا یو ځل وهل دا د فعل په یو ځل واقع کېدلو باندې دلالت وکړي دې ته ویل کېږي مصدر مره ثلاثي مجردو کې د فاعل په وزن راځي او غیر د ثلاثي مجردو کې هغه د مشهور باب په اخر کې چې تا زیاته کړی شي نو په هغه وزن باندې راځي لکه باب افعال دی نو ردینا بل موضوع د دې راځي اکرم یکرمو اکرام او کرامتن دا اکرام مصدر په اخر کې تا زیاته کړی شي په دې سره مصدر مرغه ګرځي اکرامتون یو ځل عزت کول او کچاته اخر کې تاوي نو بیا دا یو لفظ زیاتول چې هغه په وحدت او یووالي باندې دلالت کوي لکه واحد کل لفظ وسره ذکر کړی شي او یا ورسره فقط وغیرہ الفاظ ذکر کړی شي استجابه واحده یا کرامه واحده وغیرہ نو په دې سره هغه مصدر مصدر نه واګرځي د فعل په یو ځل واقع کېدلو دلالت کوي بل ورپسې هغه مصدر نوع دی مصدر نوع کوم مصدر څه ویل کیږي مصدر نوع هغه مصدر څه ویل کیږي چې د فعل په هيئت او د فعل په هغه شان باندې دلالت کوي چې دا فعل کم قسم کې دی کم هيئت سره دی دې ته ویل کیږي مصدر نوع نوع ویل کیږي قسم ته او دا مصدرم د فعل په یو قسم او یو هیئت باندې دلالت کوي نو ځکه وته مصدر نه ویل کی او هغه د ثلاثي مجردونه په وزن د فعلتون باندې راځي په کثرې د فاته فعلتون لکه مثال صبغتون نو صبغتون معنا دا یو نوع او یو هیئت د فعل چې هغه رنگ دی دا شان وغیره نور مثال نه واخله جلستن جلستن معنا دا هغه یو قسم کې ناستل چې هغه تاسو ورسره جلسه القاری یا بل څه لګوي د قاری صاحب په شان ناسته یا د مولانا صاحب په شان ناسته په هر حال دې ته ویل کېږي مصدر نه و چې د فعل په هيئت او قسم باندې دلالت کوي دا د ثلاثي مجردونه د فعل اسم په وزن راځي او د غیر د ثلاثي مجردونه اکثره د مصدر نوع په شان تراشي چې په اخر کې تا دې تکړه شي یا ورسره یو لفظ ولګي چې هغه د فعل په یو قسم دلالت کوي نو په هغه طریقې سره راځي بلې د هغه خودلې چې دا فعلتون وزن دا د پاره د مقدار بیانولو راځي د فعل هغه مقدار بیانولو د پاره د فعلتون وزن راځي لکه اوکلتن نو اوکلتن معنا دا یو مقدار د خوراک چې هغه یو مړی ده یا دغه شانته اوکلتن یو مړی ته ویل کیږي دا هغه مقدار بیانولو د پاره د فوعیتون په ضمیر د فاصله دغه وزن راځي ها دا خو دغه درې او ځانې د ذکر کړو بیا ورپسې د مبالغه درته ذکر کړي مبالغه څه ویل کیږي او د مبالغه هغه اوزان او بیا د مبالغه او د اسم تفسیر خپل منځ کې څه فرق دی نو مبالغه دا خود باب مفاعلین ده معنی د زیادت یو بل باندې زیادت یا غلبه حاصلول او اصطلاح کې مبالغه چاته ویل کیږي اصطلاحي تعریف دلاره چې مبالغه ویل کیږي هغه اسم ته چې د فعل نه مشتق وي او دلالت کوي په زیادت د معنا فاعل باندې هغه ته ویل کیږي مبالغه مبالغه چې هغه اسم ته کیږي چې د فعل نه مشتق وي او دلالت کوي په زیادت د معنا فاعل باندې اوس معنا فاعلی ده په هغه کې په زیادت باندې دلالت کوي لکه مثال ذراب معنا ده یو سره خو هم کې زیات وهم کې دا ذراب د فعل نه راځي هم مشتق ده او دلالت کوي په زیادت د معنا فاعلی چې دا معنا فاعلی په دې کس کې زیاته موجود ده دې ته ویل کېږي مبالغه اوس مبالغه او اسم تفسیر دا دواړه د اسم فاعل قسمونه دي اسم تفضیل معنا موږ دا کړی و چې هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي په زیادت نه معنا تعریف او د مبالغه هم دا تعریف اوس د مبالغه او د دې اسم تفضیل خپل منځ کې څه فرق دی هغه فرق تاسو مصنف بیان کړی چې فرق د دوړو په مابین کې دا دی چې مبالغه کې زیادت په معنا فاعلی کې وي خو په نفسه او اسم تفسیر کې دغه زیادت مقصود دی په نسبت سره بل څه نو اسم تفسیر کې دغه زیادت په نه دی دا زیادت د معنا چې په یو کس کې وي دا په نسبت سره بل څه دی واخلي او په مبالغه کې زیادت وی خو په نسبت سره بل ته نه په خپل په نفسي کې دغه فعل یا دغه حدث په دې فاعل کې هغه زیات وی دغه فرق دی لکه مثال په تور ذراب یا ذراب معنا دا یو سړی خو هونکي اوس دې دا مطلب نه چې دا یو سړی خو هونکي په نسبت سره زیات امر وکړ چاته نه په خپل په دې سړي کې دا د وهلو صفت هغه په زیادت سره موجود دی او اسم تفصیل کې هغه زیادت په نسبت سره بدلوي لکه ازربو زید ازربو من عمر ای ازربو دغه زیادت ده او دغه زیادت په نسبت سره بدلوي زید ازربو من عمر معنا مداتو چې زید د عمر نه خو هم کېده او دا صفت د زید چې د معنا په یو کې زیاده ده په نسبت سره به بل څه چې هغه عمر ده دا د اسم تفصیل او صفت مشبه هغه فرق اسم تفصیل کې دا فرق په نسبت سره بل څه وی زیادت په نسبت سره بل څه وی په دې وجه اکثره اسم تفصیل نه روستا هغه مفضل علیه هغه بل شی ذکر کیږي چې هغه ته ویل کیږي مفضل علیه او دا چا چې دا زیادت ته معنا راغلی وي هغه ته ویل کیږي مفضل اسم تفسیر کې دغه مفصل علیه ذکر کول شي اکثره لکه زید ازره من عمر نو اوس دلته دغه زید دا مفصل دی دا عمر مفصل علیه او دا افضلو یا ازربو و غیره دا اسم تفسیر څخه ده دغه ورته ذکر کول شي په اسم تفسیر کې او کله نا کله حذف کول هم شي لکه الله اکبر چې مونږ وایو الله اکبر دا اکبر صيغه د اسم تفضيل مفضل عليه دلته هغه حذف دی الله اکبر من كل شيء نو هغه کله نه کله حذف کولای هم شي بیا د اسم تفضيل د استعمال د لپاره صورتونو دي په میر سره اسلام سره او بل په چا سره په اضافت سره دا شان وغیرہ نور هغه فرقونه هم راځي د اسم تفسیر لپاره افعالو او د فعلا وزن دی او د صفت مشبهه مبالغه لپاره خپل اوزان دي دغه مختلف هغه فرقونه د دوه رسمه دي بل دا دلته مصنف د مبالغه لپاره یو څلور هغه وزنونه صرف ذکر کړی دي فعال فعال او فاعل فاعل دغه څلور اوزان باقي نور اوزان هم د دې نه بغیر سره فاعول فاعول و غیر نور اوزان هم شته مصنف صرف هغه څلور مشهور دي تر کړی دي او د دې نه ما سیوا نور هم شته بل ورپسې د دې نه روسته بحث درته دی نو دې نه روسته په دې فائدہ کې فاعل یو قسم د تبل بیانوي او مصنف وايي وای لکه څنګه چې دا فاعل وزن د اسم فاعل د فار راځي چې کوم د فعل نه مشتق کیږي دا شان دا فاعل وزن په د اسماء عدد تشمیر کې هم راځي اوس تشمیر کې دا فاعل وزن د سره فار راځي نو پښمیر کې دا فاعل وزن د فاره د مرتبه بیانول راځي چې دا عدد په څومره مرتبه کې دی یا دا شی په څومره مرتبه کې دی نو دې د فاره هم دا د فاعل وزن راځي لکه مثال په تور وایو ثانی یا ثالثون خامسون دا ټول د اسم فاعل وزن دی او په دې اعدادو کې د مرتبه لپاره راځي خامسون کې پنځه مرتبه کې وي ثالثون شپږمه مرتبه کې بیا په دې مفرد کې تر لاسو پورې په اعدادو کې هم دا یو لفظ دی نو دا د اسم فاعل په وزن راځي د مرتبه بیانولو لپاره او چې کوم مرکب اعداد دي د لاسو نه بره نو په هغه کې دا اول لفظ پر اسم فاعل په وزن باندې وي او دویم په خپل حالت باندې وي ثاني عشره ثالث عشره دغشان خامس عشره دا اول لفظ به دغه د اسم فاعل په وزن باندې وي دوهم په خپل حالت باندې وي یا لسم څو لسم دا ورڅخه او هر چې عقود ثمانیه دي 20 30 وغيرها سره سره پورې نو په دې کې همدغه یو لفظ د مرتبه لپاره هم راځي د عدد لپاره هم راځي د 20 دوه معنی دوه معنی کې دي چې عشرونه معنا دا شلم او دا عشرونه دا معنا هم راځي چې شل دوار د بارا هم دغه یو عدد هغه چې عملی کې نو سبا مقام ته ګوري چې مقام کم مقام یې د هغه موافق دی معنا نو دې ته ویل دا فاعل وزن لکه څنګه چې د اسم فاعل د پارا راځي دا شان دا فاعل وزن په آدابو کې د پارا د مرتبه بیانولو هم راځي دې فائدہ کې یو دا خبره ته ذکر کړی بلې رسا څه خبره ذکر کړی نو بل خبره هغه دا ده چې دا د نسبت د پاره لکه څنګه چې د یو اسم په اخر کې یا نسبتي یا مشدد راځي دغه شان دا د فاعل وزن کله نا کله دا هم د چا د پاره راځي د نسبت د پاره راځي کته یو شي ته یو چا نسبت کول وغواړي د هغې مادې نه د فاعل وزن جوړ کړه دا په نسبت باندې دلالت لکه مثال په تور وسه لبن ده نو اوس لبن ویل کېږي په یو تا دی په یو تا سره یو چا نسبت کول غواړي د دې لبن د مادې اسم فاعل دا فاعل وزن جوړ کړه دا په دلالت په دغه نسبت باندې وکړي لا باندې نو لا بین باندې نه جوړ شي رپیو والا دا غشان ته مثال پتاور نبل غش ته ویل کیږي دا چې د غش والا نو دې ماده نه هغه د فاعل وزن جوړ کا نابل بشي دا غشان ته قابض و غیره نور هغه الفاظ یا سامر کجور والا نو دغه ماده نه د فاعل وزن جوړ کی دا بدلالت کوي په نسبت باندې لکه څنګه چې یا نسبتي دلالت کوي بغدادي افغاني و غیره نو دا د فاعل وزن هم د نسبت لپاره راځي کله نه کله دې ته ویل کېږي فاعل ته ورته ویل کېږي نو دې ته ویل کېږي فاعل فی کذا فاعل فی کذا فاعل فی کذا د پلان کې شي والا د صاحب د پلان کې شي نو دې کې هم د فاعل یو شته نسبت شوی وي د هغه مالک وي په دې وجه ورته ویل کېږي فاعل فی کذا بل د مبالغه په صيغه کې هم دغه نسبت راځي د مبالغه په صيغه کې فعال وزن دا کله نا کله د چا د پار راځي د نسبت د پار راځي لکه تمار او لبان تمار معنا د کجور والا لبان د پي والا نو د مبالغه په دې او دانو کې دا تمار لفظ دا هم د نسبت د پار راځي لکه فاعل وزن چې څنګه د نسبت د پار او دا هم د نسبت لپاره هغه راځي او دا دو اوزان چې فاعل یا فعال وزن د نسبت لپاره راشي نو دا غیر قیاسات سیاسی نه دي بلکې دا سماعي کوم الفاظ هغه د عربو نه په دې اوزان سره اوریدل شوی او هغه د نسبت لپاره مستعمل کړي دي هغه دي ته په نور الفاظ هغه نشي قیاس کولای چې کوم الفاظ هغه مستعمل کړي دي او ته هغه نه د فعال وزن جوړ کړي یا د فاعل وزن جوړ کړي لپاره د نسبت دا نشي کېدلی دا هغه سماعي په سما پورې موقوف دي په هغه تاسو عبارت عبارت ته وګورئ ورپسې وګورئ فعلتون در ثلاثی مجرد برای مرد آیت فعلتون وزن په ثلاثی مجردو کې د پاره دا مرد راځي د پاره دا کرت او ذل راځي دې ته ویل کېږي مصدر مره مصدر مره چې د خیال په یو ځل واقع کېدلو دلالت کوي لکه ضربه معنا لا یک بار زدن یو وار وهل وفعلتن برای نوا او فعلتن د پاره د نوع راځي دې ته ویل کېږي مصدر نوا لکه صبغتن یک نوا رنگ کردن یو قسم درنګ وفعلتن برای مقدار او فعلتن وزن د پاره د مقدار راځي لکه اوکلتن او لقمتن یو مړی کول یو اندازه د خوراک فائدہ برای مبالغه صغه فعال آیت مبالغه د پاره د فعال وزن راځي لکه ذراب معنا دا ډیر وهم کې بل راځي فعال لکه طوال ډیر وګت بل فاعل لکه حجر حجر ځان خطا سن کې بل فاعل لکه علیم ډیر کوي او تاسو ځان تاسو ته په حاشیه کې هم لیکلي دي فعول وزن راځي مفعال راځي مفعيل راځي دا شان تنور هغه الفاظ ته ذکر کړي مصنف تر هغه مشهور ذکر کړي دي نور هم تر دینه پکې در معنی استغام مبالغه و اسم تفسیر اینت فرق تھا اوس فرق بیانې په مابین د مبالغه او د اسم تفسیر کې عام تور سره تعریف د دوه یو د مبالغه هم زیادت په معنا فاعل کیږي او اسم تفسیر هم زیادت په معنا فاعل کیږي فرق د دوه حکم مابین کې څه دی دا وایي فرق در معنا صيغه مبالغه او اسم تفضیل کینا فرق مابین د صيغه د مبالغه او اسم تفضیل کې دا دی اذا صيغه مبالغه منظور زیادت می باشد چې په صيغه د مبالغه کې منظور مقصود وی زیادت منظور زیادت می باشد مقصود وی زیادت در معنی فاعلیت په معنی فاعلی کې بحسب ذاته په خپل نفس کې نه په نسبت سره نه نه نظر پدې کړي نه په نسبت سره بلته نو په هغه کې دا زیادت په نفسه پروت وي ولا اسم تفصیل زیادت منظور می باشد او اسم تفصیل کې زیادت مقصود وي نظر پدې کړي په نسبت سره بلته لکه ازرب من زید یا ازرب القوم دې معنا دا چې دا وهم کو ابتدا سی وای معنا دا دا چې من لترا چې دا پلان کې خو هم کې دې از زید د زید نه یا خو هم کې دې از قوم د قوم نه دلته په دې کې دا د وهلو صفات دا مو زیات د په نسبت سره بلته دواړه په دې صفات کې شریک دي او دا صفات په یو کې زیات دی د بلنه واگر صرف لفظ اضربو یا اکبرو آیت او کچر ته صرف لفظ د چا راشي د اکبرو یا د اضربو راشي نو معنا نسبت مقدر باشد دی او معنا د نسبت په دې کې مقدر وي یعنی کله نا کله هغه غیر چې په هغه باندې دا معنا زیاته د پدې بلکې هغه کله نا کله ذکر کیږي او تل کیږي مفصل علیه نو کله نا کله هغه ذکر په کلام کې کله نا کله هغه سوي حذف شوی وي د کلام نه دغه د نسبت هغه په کې کله نا کله مقدر وي لکه الله اکبر دلته اوس مفضل علیه محذوف دی مراد کینا مراد دار چې الله اکبر من کل شی الله بزرگتر از هر شی الله لوی دی هر شی نه ومعنا ذراهم زیاده سنندت سنندت او معنا د ذراهم چې دا د فعال مبالغه صيغه ده معنا دا ده چې خوهم کې وبس او بس نور څه پکې نشته نسبت په کثیر ملحوظ نیست نسبت چاته په دې کې هغه مقصود نه وي چې دا خوهم کې د په نسبت سره بلتا فائدہ صيغه فاعل در اعداد برای مرتبه می آیت هغه د فاعل په اعدادو کې لپاره د مرتبه راځي لکه خامسون په معنای پنځم په معنا د پنځم سره چې پنځمه مرتبه کې وي وعاشرون په معنای د هم او عاشرون په معنا د لسم سره یعنی ان چې در شمار به این مرتبه باشد مراد دې نه دارې چې په شمار کې په دې مرتبه پنځمه یا په لسمه مرتبه باندې وي مگر در مرکبات کې اول را بوت نه فاعل تازن مگر په مرکبات کې لته نمبر چې دو عدد سره جمع شي نو په هغه کې دا اول جز په وزن د فاعل باندې جوړوي وثاني را بحال خود گزارم او دویم په خپل حالت باندې کیږي نو دا چې وایي چې حادي عشره ثاني عشره دا شانت حادي و عشرون رابع و عشرون ولر عقود بار یا عشر او عقود کی رسته دلتنا دلتنا ما سوا چې نور هم دي اشرون ثلاثون تر تسعون پورې بار یا عشر همون عدد اسم هم دغه یو عدد اسم برای مرتبه هم باشد دا د مرتبه لپاره هم راځي او د شمیر لپاره هم راځي لکه مثال 20 د 20 دوه معنی دی یو د شمیر لپاره بل د مرتبه دوه لپاره راځي معنی دا پښتو هم باشد ها بستهم کې شلم وي و بستهم او شل نو د شل د پاره هم راځي او د شلم د پاره هم راځي و صيغه فاعل برای نسبت هم می آیت او دا صيغه د فاعل د نسبت د پاره هم راځي لکه و ان را فاعل ذی کذا کویا او کله چې دا صيغه فاعل د پاره د نسبت راشي د فاعل ذی کذا ویل کیږي لکه تامر لابن بمعنا صاحب تمر و صاحب لبن صاحب د تمر یا د لبن وهم جوړي تمر و لبن دا شان د مبالغه په صيغو کې د فعال وزن دا هم د چا د فار راځي نسبت د فار راځي لکه تمر کجور والا لبن پي والا باب دون د بیان ابواب مشتمل بر چار فصل اوس دا اول بابو دي چې هغه ختم شي اوس دویم باب شروع شي دویم باب کې بیان د سره موږ مخکې ویلو چې دویم باب کې بیان د ابواب دی دي کې ابواب د ثلاثي مجرد مزید وغیرہ هغه ذکر کوي د ټول نمک کې تاسو ته د ابواب د ثلاثي مجرد ذکر کړي او موږ مخکې ویلو چې د ثلاثي مجرد لپاره ټول څو بابونه دي شپږ بابونه دي شپږ څنګه جوړېده عقلي احتمالات پکې څنګه او هغه موږ ویلو دغه شپږ بابونه دي اول باب په دې کې هغه فعل يفعلو ده لکه نظر ينصو اذا بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر په ماضي کې به عین کلمه هغه مفتوح وي او په مضارع کې به عین کلمه مضموم وي غابر چاته ویل کیږي نو غابر چې فاعل استغاله په معنا د باقی پاتې کېدونکي رسو پاتې کېدونکي سره او په اصطلاح سرتیانو کې چاته ویل کی په اصطلاح سرتیانو کې حال او استقبال ته د مضارع ته ویل کیږي غابر ورته ویل کیږي او د هغه وجه دا ده چې فعل ماضی تیر شي نو حال او استقبال ته روسته پاتې وي په دې وجه ورته ویل کیږي غابر ورته ویل کیږي نفعل يفعل هغه علامه دا سره دی باب یې ماضی کې به عین کلمه مفتوح وي او مضارع کې به عین کلمه مضموم وي لکه نصر ينصر وغيرها دې ته ویل کېږي ترس صغیر به ترس صغیر دا د هر کتاب مختلف دی څوک دې په کې زیات ذکر کوي څوک په کې کم ذکر کوي یتا د ستر په اړه هغه کې پیغیر کې زیات دي دا شان دې کتاب کې کم دي او په دې میزان ستر کې هم کم دي چې کوم تر صغیر تاسو فصله هغه صحیح دی په خپل ځای باندې دا اول باب دی دویم باب هغه د فعل يفعلو دی د دې باب علامه دار چې بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ماضي کې به عین کلمه مفتوحه وي او په مضارع کې به عین کلمه مکسوره وي لکه ضرب يضرب دا باب هم په کثرت سره راځي او متعدی او لازمي دواړه راځي دریم باب هغه فاعل يفعلو لکه سمع يسمعو بکسر العين في الماضي وفتحها في الغابر ماضي کې به عین کلمه هغه مکسوره وي او په مضارع کې به عین کلمه مفتوحه وي سمع يسمع مثال په تغییر هغه به تاسو به په خپل او کې تر اخره پورې تلورم باب هغه فعل يفعلون بفتح العين فيهما چې په ماضي او مضارع دواړو کې عین کلمه هغه مفتوحه وي نو دې ته ویل کېږي فعل يفعل فتح يفتح باب اوس د دې باب لپاره تاسو ته دلته یو شرط هغه کتابونو کې ذکر شوی دی یو عام سرپیانو دا شرط هغه ذکر کړی دی او یو مصنف په خپل طریقه باندې ذکر کړی دی نو عام سرپیان دا وایي چې د باب د فتح يفتح لپاره شرط دا دی چې کومه کلمه د فتح يفتح مستعملېږي د هغې لپاره شرط دا دی چې په عین یا لام کې به حروف حلقیونه یو حرف راغلي وي همزه دا شان ح عین او غین او ح په دې شپږو حروفو کې به یو حرف په عین یا لام کې راغلی نو عام صرفیانو هغه دغه شرط په دې طریقې سره بیان کړي په هغه باندې اعتراض دا واردېږي چې موږ به درته وښایو چې په عین یا لام کې به حرف حرفي نه وي او سره دې نه فتحه یفتحون به مستعمل شوی وي لکه ابا یقبا قنا یقنا دغشان بقا یبقا فلا يقلا عض يعض نو دا ټول هغه مثالونه دي چې په عین یا لام کې حرف خلقی نشته ده او سره دې نه دا د باب د فتح یفتحون مستعمل نو هغه دې نه جواب دا کوي چې یو ابا یا ابا یا دا خوشاله ده دې له اعتبار نشته ده بیا هغه باندې دغه اعتراض هم دی چې دا قرآن شریف کې مستعمل دی او قرآن شریف هغه خو دا کلام فصیح دی نو په هغه کې څنګه شاذ راځي نو موږ په تیر شوي درس کې ویلو چې شاذ په درې قسمه دی احسن حسن او قبیح دا شاذ احسن دی او د شاذ احسن او د حسن هغه استعمال په کلام فصیح کې راځي نو قرآن شریف کې کراغله څه پروا نه لري ابا واستكبر ويأبى الله الا ان يتم نوره فلغه آیاتونو کې ماضی او مضارع هغه دواړه مستعمل او یو بل جواب دا هم چې دا ابا يأبى دا اصل کې د سمع يسمعون دي دا دا فتح يفتحون نه دي دا باقي نور ابواب چې قلا يقلا قنا يقنا بقا يبقى شو دینه جواب دا دی چې دا په اصل کې دا سمع يسمعون دي دا فتح یفتحون نه دي په اصل کې دا چې قلیه یقلا دا شاته قلیه بقیه بیا قاعده دا چې د لغت د بنی صی موافق کما کلمه چې اخر کې یا مفتوح ما قبل مکسور راغلی وي او دا فتحه د عامل د وجه نه وي اصلي دغه فتحه نو هغه دغه کثرت ما قبل په فتحه سره بدلی دا قد یو یا مفتوح ما قبل مفتوح راغلی دا کثره د ما قبل فتحې سره بدل شو بل قال او با قاعده کې جاری شنو قرا فنی دغه شان طبقه و غیره دي نه دغه ابواب په اصل کې سمعا يسمعون دي او دغه قاعده په کې جاری شوی نو دې نه ظاهري دا معلومیږي چې دا کني د فتح یفتحون او عصب یا عصب دا په اصل کې سمعا يسمعون دي عجز يعضدو دي د پکې د متعاق قاعده جاری شونه عصب یا عصب کې راځي نو هغه دا جواب کوي مصنف وايي دا شرط په دې طریقې سره لګول پکاو چې هر کلمه صحیح چې د باب د فتحه یفتحو مستعمل شي دا غیر فارشت دار چې عین یا لام کې حروف خلقي نو دا قید د صحیح چې موږ اولګه او اوس یې اعتراض نه واري ولې ځکه دا ټول مثالونه چې څومره ذکر کړی شو ابا یخبا دا شان تا فلا یخلا بقا یبقا دا صحیح نه دی بلکې بعض محمود دی بعض ناقص دی بعض متاوه او چې کومه کلمه صحیح وي دا غیر فارشت دا چې دا غیر عین یا لاس کې حروف حد کې راغلي اوس دی باندې دا اعتراض نه چې راکنه یې کنو دا خو سره دې چې دا صحیح ده عین علام وغیرہ کې دا خروج خلقی نه تل یو هم د فتح یفتحون مستعمل دي دا غینه جواب دار چې په دې کې تداخل دی او تداخل معنا موږ وخت کړی و ماضی د یو باب د مضارع د بل باب سره چې ملاو کړی چې دې ته ورکی کې تداخل مراکنه یا کوم دا سمعای صاون مستعمل نه ترې صورون مستعمل ماضی د نظرانه راخستل شوی او مضارع د سمعانه راخستل شوی نو په دې باندې دا ګمان کړی شوی لیکن چې دا مستقل باب دی یا دا فتح یفتحون نو په دې کې اصل کې تداخل دی هغه دا رکنا رکنا او زیاد نه سره یې سرونه دی یا سمع یسمعون مستعمل دی بهر حال چې کومه کلمه هغه را باب فتح یفتحون مستعملیږي دا غیر لپاره شرط دا لري چې عین علام کې بیرته وي حروف حلقي ولا یو حرف راغلی ودا مطلب څه دی چې کومه کلمه چې حروف حلقي راغلي او عین اعلان کې هغه ور په تخیل صفونه وي لکه سمع يسمعون کې اوس عین کلمه کې عین راغلي د حروف حلقي ولا دا بل په تخیل صفونه وي نه بلکې چې کومه کلمه په تخیل صفونه کېږي دا غیر په شرط ده دا مطلب نه دی چې کوم ځای کې عین اعلان حروف حلقي راغلي او په لام کلمه یا عین کلمه کې نو هغه به د فتحه یفتحونه مستعمل